و هر کشوری از اجرای این قوانین سر باز زند با های گوناگون روبرو شده و با قوت مجبور به اجرای آن میگردد اما دولت اسلامی از ابتدای اعلان خلافت تلاش نمود تا نظام اقتصادی خود را از نظام بین المللی جدا کند و دولت اسلامی با کشف این مسئله تلاش دارد تا تسلط آمریکا بر اقتصاد جهان را از بین ببرد. شاید برخی ها این گونه گمان کنند که دولت اسلامی یک مجموعه جنگجوی بی سوادی هستند که تنها کار آنان کشتن و منفجر کردن است. اما حقیقت این گونه نیست. هغه دعوتګران او د اسلامي شعایرو تش په نامه علمبرداران دې هم واوري چې د طاغوت په چوکاټ کې د دوی په جواز په خپلو غولېدونکو فعالیتونو هم ځان او هم نور مسلمانان غولوي او په خپلو کړنو دې کفري نظامونو ته مشروعیت ورکوي د شهید شیخ مقبول رحمه الله په خوږه روانه او فصیحه ژبه راځئ د زړه په غوږونو دا درسونه واورو او دا لړۍ تر پایه تعقیب کړو دوه غټ مقصدونه دي، يو مقصد يې د مجاهدينو اصلاح دی او دويم مقصد يې چې نن سبا دې زمانه کې کوم غالب کفر دی يا غالب کفري مذهب دی يا غالب کفري نظام دی نن سبا زمانه کې هغه مو ځان دي د پاره پوه کو څو ځان ورنه بچ کړو شر نه ځان سړی دي د پاره خبروي څو سړی ورنه ځان بچ کړي بخاري شريف کي کتاب الفتن کي د حذيفه رضي الله عنه نه روايت حديث دی ستر حديث دی د هغه حديث شروع کي دي حذیفه رضی الله عنه فرمائی، کان الناس یسألون رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن الخیر وکنت اسأله عن الشر مخافة ان یدرکنی، خلقو به نبی صلی الله علیه وسلم نه د خیر په باره کی تپوسونه کولو او ما به د شر په باره کی ورنه تپوس کول، دي د وجې نه څه هڅې نه څه د شر مو ته راورسیږي او زه یې بیا د دي شر دفع کولو باندې پوهیږم نو څرنګه یې دفع کړم صیب څه حذیفه رضی الله عنه کوم تپوسونه کړي دي نو اګر چې هغه پورا شر هغه نه و موندلی کنه هغه زمانه کې نه و خو هغو تپوسونو موږ ته فائده دا راوکړله کنه څه اخشر نه د بچ کیدلو نبی صلی الله علیه وسلم کومه حذیفه رضی الله عنه ته طریقه ښیلې وه هغه ټولو ماته وه نو قیامات ورځې پورې اخشر نه سړی بیا ځان بچ کوی شي هر قسم ګناه شر دی کنه هر قسم ګناه شر دی څه کومه ګناه غالبه چې وي غالبه کوم کفر غالب وي کنه هغه ډېر خطرناک وي ګوره مغلوب کفر څه دی دا اسلامي حکومت بردش کوي د غالب کفر په باره کې الله عزوجل فرميلي وقاتلوهم حتي لا تکون فتنه تاسو د کافرو خلاف جنګ وکړو هغه وخت پورې چې فتنه ختمه فتنه اکثر مفسرين ته شرک نه مراد خو هر يو شرک نه مراد زورور شرک مراد چې کوم شرک غالب شرک وي غالب شرک وي او نه مراد کنه مغلوب وت نو مغلوب خو اسلامي حکومت برداشت کوي کنه ګوره کفر په کوي ذمي سړی ته چا جزيه قبوله کړي هغه کفر کوي شرک په کوي صحیح او دا شرک او کفر به مغلوب وي محدود به وي خپل د کوم دیو د عبادت کوي مخ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 که د دویم حد نه ووتل دې مطلب دا دی چې جزیه نه در کوي که نه بدمعشي کوي که نو دی مطلب دا چه زده خپله هم کفر کوي په ته هم کفر کوي ته سره جنګیږي دا حربي شول نو د غالب کفر ولا کافر کوم وي کنه حقیقي طاغوتان مغه وي مغه ته طاغوت یلی شي او د طاغوت نه انکار نه ځکه نه یلی چه طاغوت نه انکار وکړو داسې نه چه طاغوت نفي وکړو طاغوت نه یلی چه ته انکار وکړو انکار اصل کې اله کیږي چه کله ته چوک په اقرار مجبوروي نو اصل کې طاغوت خو سرکش ته یی کنه خپل حد نه متجاوز ته یی داغه نور تعریفونه شته دا یی اسان عوامی غونه تعریف دی عوامی څه غالب کفر کوم وی کنه دا طاغوت وی دی مطلب دا نه چې نور طاغوتان سره شته نه کنه دا مطلب نه خدا خو مخه طاغوت دی بس دا داسې سرکش دی چې خپل کفر کوي په تان کفر کوي په زور در باندې کفر کوي دې وجې نه هرې زمانې کې ته څوره کفر وي، ته څوره شرک وي، ته څوره منکرات وي، د ټول خلاف به کوې، که نه؟ خو چې کوم کفر غالب وي، کومې زمانې کې، کومې علاقې کې، غالب کفر به خامخا پېژنې، هغه به همدې لپاره پېژنې چې غالب کفر نه اسلام ته خطره ډېره وي، مغلوب کفر نه دوره خطره نه وي، غالب کفر نه خطره ډېره وي. يو خو هغه سره وسايل ډير زورو ورسره يي زور سره سره ورسره وسايل ډير هغه ټول وسايل دته خلاف استعمالوي کله کله داسي کارونه کوي بيا نن سبا کافر خو مخکينيو کافرو نه ډير زيات چالاک دي ډير زيات تعليم يافته دي ډير زيات هوښيار دي کنه دهغو ډير د جهان دا د زور والا وسيله ده دا اخيري دي ورته هيڅ اخيري اپشن دی نور داسي وسايل دته خلاف استعمالوي ته ته ځان نه خبريږي نه ته به کافر کړی وي او ځان نه نه خبرېږې، دا خبره داسې د یوې دوه ورځو خبره نه ده، که دغه نن سبا چې کوم کفري غالب مذهب دی، غالب نظام دی، که چېرې موږ دینه حقیقت کې ځان څه خبر کړو، نو موږ ته ګپ پته ولګېږي چې داسې خلک هم شته ښه، چې هغه یې دین مذهب ته اړولي دي. و هغه د خپلو پنځلسو شپاړسو کالو عمر نه ونسه اتیاو اتیاولس کالو پورې عمر دغې دنیا کې هغه تېر کړی دی بیا دغې دنیا نه لاړون دی مړه شوی دی او په دغه اتیاولسو کالو کې ځان له نه دی خبر شوی چې زه چېرته چا اړولی یم یعنې داسې کفري مذهب دنیا کې سره تېر نه دی شوی دنیا کې چې کوم کفري مذهب هم غالب شوی دی زموږ سلف صالحینو هغه نه خپل ځان هم ښه صحیح خبر کړی خلک یې هم نه ښه صحیح خبر کړي دا واحد کفري مذهب دی نن سبا زمانه کې چې یو خو هغه مخکیني غالب او کفري مذهبونو نه دا زیات غالب دی بل چې که هغه غالب وای چې د یوه ملک کې غالب و دا د دنیا تمام ملکونو کې غالب دی بل دا چې هغه کفري مذهبونه والا که کافر وو منافقان نه وو خپل کفر دوا دي د جواب درکول بس صحیح د هغو کې کفر پچیس فیصد دی په چتر فیصد ورکې په چتر فیصد نه ډېر زیات ورکې منافقات په داسې چلونو کافر کوي ځان له څره خبروینه خپل کفر ته دوره زیاته نمې ورکوي دوره زیاته. د هغو نمو د وجې نه ته تشویش کې پریوځی کنه ګډوډی وي دی وجې نه د موږ سلف صالحینو طریقه دا وه کنه چې هغو به نوي کفر نه یا غالب کفر نه د خپلې علاقې او د خپلې زمانې کفر نه خامخا ځان خبرول. کله کله خبره دي د پاره غټيږي ښه څه د طور بني شيشت ښه ټينګ شي خلک ځان ته څلی غټوي دي د پاره زه وول هم صحيح کنه ګوره د مو سلف کوم وو د مو مشران علماء د د مو مشران چې کوم بد شيان وو مثلا مسلمانان هغو او غساندي خلاف د جنګي دو خو تاسو د دي بو څه دره حواله تاریخ نه پیش کوو کنه سره دغو څرنګه پیژندلا وکه خو خالص دغه علامات نشانه نه معلوم کو نشانه نه څه نن سبا د مسلمانانو دغو اردرو مذهبونو نه څوره غټ نفرات سخت ګمرا مسلمان به وي خو هغه به عیسایات نه هندومات نه سیکیات نه دغو اردرو مذهبونو نه سره د یهودیات ته خو د ایمان اوثق عرا الایمان الحب فی الله والبغض فی الله والمعادات فی الله والمولات فی الله دا د ایمان ټولو نه مضبوطه کړا ده دې وجې نه دا کړا چې کله چا کې وي کفر نه او کافرو نه نفرت وي دې دپاره غټه فایدهمنه خبره یوه ده هغې نورو فایدو سره چې د دې او د کفر منځ کې دا نفرت یو غټ دیوال وي لوړ دی ښه که هر څومره ښېګړه ورسره کافر وکړي کم از کم دا هغه عیساې ده چې دلې په اسلامي شعایرو او انساني ارزښتونو لوبې کړي، دا هغه عیساې ده چې د جهاد او مجاهد نوم یې بدنام کړ، دا هغه عیساې ده چې تل یې د شرق او غرب سره د مسلمانانو په مال، حال او ناموس سوداګري کړې ده، دا هغه عیساې ده چې د قبایلو مؤمنې باعفته مېرمنې یې بېعفته کړې او اوس هم ورسره په زرګونو مسلمانې پېغلې په زندانونو کښې پرتې دي او مسلمانو شازلمیو ته د معتصما نعرې وهي دا هغه عیسی ده چې د لال مسجد او حفصه مدرسې په زرګونو پېغلې مسلمانې انجونې یې په امریکایي دارمارو وپلورلې دا هغه عیسی ده چې د جهاد او مقاومت د سپېڅلي کاروان مخلص مجاهد عرب او عجم مشران یې بربن په امریکایانو خرڅ کړل دا هغه عیسی ده چې په نیپال او فارسوس بمونو یې د مؤمنو قبایلو خټینې کلاګانې لوټې لوټې کړې دا هغه عیسی دی چې په زرګونو بې ګناه ماشومان، ښځې او سپین ږیري یې په بې رحمۍ ووژل. دا هغه عیسی دی چې په درسته نړۍ کې یې د ظلم، وحشت او بربریت ساری نه موندل کېږي. دا هغه عیسی دی چې د اسلامي امت په بدن یې د ناسور حیثیت غوره کړی دی. دا هغه عیسی دی چې خپلې بادارې امریکا ته یې په افغانستان د هوایي بریدونو لپاره هډې ورکړي. دا هغه عیسی دی چې په منځنۍ اسیا کې یې مېشتو امریکایي یرغلګرو ته تجهیزات او امکانات برابر کړل. دا هغه عیسی دی چې د اوس هم د سي آی اې اهداف پالي. دا هغه آی اس آی ده چې د امارت په نامه لنډغرو مزدورانو یې د ولس مال، حال او ناموس لوټ کړ. دا هغه آی اس آی ده چې مزدوران یې د فلمي بدمعاشانو په څېر په ولس کې ګرځي، په پټه او ښکاره مخ لارې شکوي او بې ګناه مسلمانان وژني. دا هغه آی اس آی ده چې شپنو منونکو یې دلته د درنو او شتمنو کورنیو عزتونه لوټ او کورونه ورچور کړل. دا هغه عیسی دی چې بې عزته جنګیالیو یې د عزت خلک بې عزته کړل او د یو څو روپو لپاره یې اختطاف او سړي تښتونه کاروبار ګرځېدلی دی. دا هغه عیسی دی چې درباري ملایانو یې د شریعت په نامه شرعي احکام تر پښو لاندې کړل. دا هغه عیسی دی چې د امارت په نامه د سفهاو مشرانو ته یې په خپل هېواد کې بنګلې، دفترونه او موټرې ورکړي. دا هغه عیسی دی چې د واک ته رسېدو او خپلو ګټو د پاللو په هدف یې د امارتي مزدور مشرانو په لارښوونه سلګونه ځوانان بې هدفه قرباني کړل. دا هغه ویسر دی چې د اسلامي خلافت د نبوي منهج د مخنیوي او خپل ځان ساتلو په نیت خپلو اماراتي جنګیالیو ته وسلې، مهمات او تجهیزات ورکوي. دا هغه ویسر دی چې د خلافت په مقابل کې خپل زخمي اماراتي جنګیالي په خپلو روغتونونو کې تداوي کوي. هو! اوس هم تاسې د همدې رزیلې استخباراتي شبکې د ظلمونو، جنایتونو، وحشتونو قربانیان او شاهدان یاست. نو ای زما بې وسه او بې کسه ولسه! منم چې د امارت په نامه د آی اس آی مزدور لنډغر مو په خپلو کورونو کې وژني، منم چې د امارت په نامه د آی اس آی ملېشو په لارو کوڅو کې وشوکولی او په پټه او ښکاره مخ مو لوټي، منم چې د امارت په نامه د آی اس آی تالي څټې څڼور او ږیراور کافر در څخه په زور ډوډۍ خوري، خبر یم چې د دې چرسي، لادینه او په اخلاقي مفاسدو اخته لوفرانو څخه تر پوزې راغلي یاستئ. نو ای زما محکوم او مظلوم ولسه! تاسو ته د اسلامي خلافت سرښندونکي اتلان دا ډاډ او زېری در کوي چې نور به تاسو د بې وسۍ او بې کسۍ احساس ونه کړئ. ژر ده چې په سرو اسونو سپاره تور بیرغونه په اوږه د خلافت سرور غازیان د نبوي منهج سره د سپین غره له لمنو در ښکته شي او تاسو ټولو خراسانیانو ته د آی اس آی او سي آی اې له شر او فتنې څخه نجات در کړي. الهي نظام حاکم کړئ. راځئ چې په شریکه دا مظلوم او محکوم اسلامي امت نور د آی اس آی او سي آی اې له خونړي ګردابه د اسلامي خلافت د نجات ساحل ته راپورې باسو. په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د قیام ژوند باندې خو تنګ نه یې خفه خو نه یې نه نه هېڅ نه هم نه خفه هېڅ چا نه هم چا نه خفه یو نه هم چا څه را ته ویلي وه د خلافت مجاهدینو خو تنګ کړي نه نه نه نه نه هېڅ هم نه را ته ویلي خپل کورو کښې ډېری وه خپل خره چلوو خپل روزګار کړو غواړم دلته سبه کېږي او بس خوشحاله دي ښه خوشحاله دي هغه نه زوره زور بس خپل خپل وطن کې دېره یو څو ازنارو تېل جزن خپل څه هلته ګند وه لیا داسې او لیا داسې دا وایي چې د کورونو نه خلک وباسي او په کورونو بیرغونه ودرولي دي او دا یې کړې وغې کړې دا څه خبرې تاسې یې وینئ د نصاب کور بیرغ دغه جومات کې ولاړ دی او نور نصاب کور شته نبي صاحب بس خپل ژوند کړو دا ټول دروغ دي نو خود دروغ مونږ خو دا کې اورېدلي السلام علیکم ورحمة الله وعلیکم السلام تاسو دلته د خلافت د ظهور سره کوم تغییر محسوسوئ په دې خپله سیمه کښې چې د خلافت نه وړاندې دغه سیمه که د دې سیمې ارزونه راته وکړئ چې څه ډول معنوي لحاظ باندې څه ډول وه اوس یې څومره تغییر کړی دی الحمدلله بس ډېر ښه په مخ روانه ده ځکه چې ظلم زیاتی نه شته چې کوم ځای کښې شی پروت وي بس هغه سره څوک کار نه لري او شخصي بدۍ او کوم دغه چا سره نور دا خبرې چې کېږي چې والا بې ګناه ځورونې دي او وژنې دي او ماشومان وژني او دلته خو چې مونږ ګورو ماشومانو لپاره مدرسې جوړې دي ماشومانو لپاره یو ځانګړي انتظامات روان دي ستاسو معلومات په دې اړه څه شی دی چې دا دا دا دا بې ځایه وژنې او یا بې ځایه بې ګناه خلک راګېرول تهدیدول وهل ربړول دغه شته دی الحمدالله نه چا سره دلته ظلم زیاتی شوی نه موږ پخپله لیدلي موږ د دې دې سیمې یو نو که څوک غلط تبلیغات کړي هغو ته موږ دا دغه کړو که نه چې بس دا برنا کې پوچ منجلس او ګړار ته حاجت نه شته ښه او که دا راته ووایې چې تاسو خپله مخکې چې دلته خلافت نه و نور تنظیمونه وو د هغوی ستاسو سره برخورد څه ډول و او اوس چې خلافت راغی الحمدلله نو تاسو اوس ژوند څنګه څومره تغییر کړی دی په هره برخه کښې تغییر محسوسوئ الحمدلله ښه پنځه وخته جمع او ظلم زیاتی بس موږ سره نه دې خلافت هغې کړی او نه یې نه اوسه پورې تر دې نه خبر یو چې دا به ظلم زیاتی کا نو خلک غلط تبلیغات او دعوه پورې کا چې دا یوه غېغزه کښې ماشوم داسې شو او دلته داسې داسې شو خو موږ په خپله دو خلکو کښې د خلافت کښې موږ دا ظلم زیاتی نه یې لیدلی په خپل سر خو څوک که د خلافت یو مجاهد خو په خپل سر چېرته بازار کښې بدمعاشي نه کوي یا څوک خو په زوره نه راګېري یا د چا نه خو مفت شی نه اخلي یا په زور باندې تاسې باندې ډوډۍ چای دا شیونه خو نه راوړي څوک نه نه نور تنظیمونه هغه به وو هغه به پراته وو تله به د ولس دېرو او دغو له به تله که نه پراته به وو پنځه او شپږ کسه به پراته وو نو خو دا چې ته راونه ګرځی دا نه دراګرځي نو بس خپله مخه درومي چې بس ته یو دوه زیاتې ورته وکړي بس په سا ټیټۍ او غاګ غاګ نه کا په دې باندې خوشحاله سئ خوشحاله یو موږ دې نه او څه فکر کوئ چې که د خلافت الحمدالله همدغه شان صله رحمي او همدغه شان پالیسي نو ان شاء الله پرمختګ به کوي الحمدالله دا به ټوله دنیا تاسو ورسره ملګري یاست موږ ورسره ملګري یو بس ټول موږ ملګري یو امتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين. هغه خلک چې د غرب او امریکا څخه د پیسو په اخستلو سره اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت په مجاهدینو پسې زهرجن تبلیغات او پروپاګانډې کوي او د خپلې خېټې د ډکولو لپاره ځان تر کفره رسوي انشاالله ډېر ژر ده چې د خلافت اسلامي د مجاهدینو د ټوپک مرمۍ به یې سینې چاڼ چاڼ کړي او د هلاکت کندې ته به یې ورسوي. زمونږ خبره خاص کر هغه علماو ته ده چې هغوی نن وخت کې د طاغوت د لاندې خپل ژوند تېروي، د دغه د کفر د تسلط د لاندې پراته دي او د هغوی د حاکمیت کې چې کوم دی خپل هغه ژوند تېروي. او هلته خپلې شپې ورځې تېروي او د هغې د سوري د لاندې چې کوم دی خپل درس او تدریس ته هغه دوام ورکوي او خپلې مدرسې چلوي او هلته پراته دي نو هغه خلکو ته ګورې زمونږ څو خبرې دي او ورته یې کوو او د دې وجې نه کوو چې په دغه علماو زمونږ زړه خوږېږي د زړه د درد د وجې نه یې دا کوو دا علما په مونږ باندې ګران دي دا ښه خلک دي خو دا کله چې کله په دېو کې څه کارونه راشي ګوره هغه دا دي، اول خبره موږ دېو ته دا کوو ګوره چې نن ستاسو څه عذر دی او څه وجه ده چې تاسو ګوره نن په دغه ځېونو کې پراته ستئ. نن الحمدلله دولت اسلامي، خلافت اسلامي ګوره د مسلمانانو هغه نظام او حکومت چې کوم دی الله رب العالمين قايم کړی دی او ډېر خلک ګوره د ډېرې دنيا نه هغه راروان دي په دغه صفونو کې ځان ور داخلئ او تاسو په دغه نږدې ځېونو کې ګوره چې ستاسو راتګ اسان هم دی او زر هم کېږي او معمولي دی هېڅ تکليف به انشاءالله تاسو ته نه رسېږي تاسو چې کوم دغه ځای کې پراته یې ستاسو نه الحمدلله د ډېرو خلکو ډېر ښایسته ښایسته ژوندونه وو که د پیسو لحاظه وي که د ځوانۍ د لحاظه وي که د ښایست د لحاظه وي که د هر لحاظه وي چې هغه ډېر په ښایسته نن د سعودي نه الحمدلله نن چې کوم دی په دغه نږدې ځای کې د خلافت اسلامي چې نن کوم ولایت یادېږي زمونږ او ستاسو په دغه علاقه کې د خراسان ولایت په نوم باندې الحمدلله نن دلته د ازبکستان مجاهدین شته دی، د تاجکستان مجاهدین شته دی، د سعودي مجاهدین شته دی، نن دلته الحمدلله د هندوستان مجاهدین شته دی، د پاکستان او د افغانستان خو به خامخا موجود وي، الحمدلله مختلف خلک راغلي او مختلفو ژبو والا خلک راغلي، مختلفو قومونو والا خلک راغلي دي، په دې کښې تور او سپین خلک شته دی، عرب عجم په کښې شته دی، نن الحمدلله هغه د یو جنډې لاندې چې کوم دی هغه خپل د عزت ژوند چې کوم دی تېروي او د الله په لار کښې خپله قرباني ورکوي او خپلې دا وینې چې کوم دی نذرانه کړي د الله د دین دپاره چې اوس په دغه انتظار پراته دي او د دغه چې کوم دی هغه لحظو انتظار کوي چې کله به چې د الله په لار کې بس د شهادت جام هغه نوش کړي او د الله په لار کې د خپله وینه چې کوم دی قربان کړي او هغه خپل مقصد ته چې کوم دی ورسېږي نو الحمدلله تاسو پوه خلک یې مونږ دا خبره کوو ګورې لکه څنګه چې تاسو نورو خلکو ته دعوت ورکوئ تاسو علما یې ګورې او تاسو دا امت ګورې ستاسو په اشارو باندې چلېږي ستاسو په رهنمایۍ باندې روان دي ګورې تاسو ورته ښودنه کوئ خو ګورې خپل ځان در نه هېر دی د الله لحاظ وکړئ او د الله په خاطر باندې ګوره خپل ځان ته هم لږ متوجه شئ د دې وجې نه زمونږ او ستاسو به څه عذر ګوره الله فرمایي انفرو خفافا وثقالا الله فرمایي سپک یې که درنې ګوره د الله په لار کښې ووځئ سپک او درون څه معنا الله فرمایي ګوره مالدار او که غریب د الله په لار کښې ووځه اسلحه در سره شته او که نه شته د الله په لار کښې ووځه ګوره ته ځوان او که بوډای د الله په لار کښې ووځه ګوره بچي دې شته او که نه شته د الله په لار کښې ووځه واده دې شته او که نه شته د الله په لار کښې ووځه کله چا دا ایت ګورې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه ته بیانېږي چې ته خو بوډا یې او سپین ږیری په یوه غزوه کښې د الله په لار کښې جهاد کوې ځه کور کښې کېنه نور ځوانان خلق شته دې هغه ورته فرمایي چې قسم په الله د قرآن کریم دا ایتونه ما کور کښې نه پرېږدي ګوره چې الله فرمایي انفرو خفافا وثقالا سپکې ګدرونې ځوانان خلق چې کوم دی هغه سپک دي او درانه خلق به زمونږ او ستاسو په دې امت کښې هغه بوډاګان دي په یوه معنا باندې نو دغه ایت ما نه پرېږدي نو ای علماو ګورئ سپين ږيري خلک په دغه صفونو کښې ولاړ دي ګورئ هر قسمه خلک راغلي قسم به الله زنانه راغلي ماشومان راغلي نو ستاسو به څه عذر وي ګورئ د دې آيت تاسو څه معنی کوئ الله فرمائي وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله څه وجه ده ستاسو څه عذر دی ګورئ چې تاسو د الله په لار کښې جهاد نه کوئ والمستضعفين من الرجال والنساء الله فرمائي ګورئ کمزوري خلک د نارينه وو نه د زنانو نه او د ماشومانو نه هغه ګورئ د ظالمانو په پنجو کښې پراته دي، هغه په دې جېلونو کښې پراته دي، قسم په الله چې ستاسو سره نزدې په دغه درسونو کښې ګورئ دا محبسونه تاسو نه ګورئ دا د چا نه ډک دي دا د علماوو نه ډک دي نن دا د زنانو نه ډک دي دا نن د سپين ږيرو نه ډک دي ګورئ د هغوی بې عزتې نه کېږي د هغوی عزت چې کوم دی پيمالېږي نن د هغوی وګورئ د خولې نه دا اوازونه راوځي د قرآن کريم دا آيتونه نن هغوی ووايي چې ياالله داسې خلک زمونږ دپاره راولېږه ياالله ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها ياالله د دې کلي نه مونږ وباسه قسم په الله چې نن د هغو کلی کوم دی، دا ښار د هغو کلی حسابېږي او دا اواز کوي چې یاالله د دې کلي نه مونږ وباسه، کوم ځای کې پراته دي، په دغه جېلونو کې پراته دي، ګورې د دغه ځایونو نه ویستل چې کوم دی غواړي، یاالله او زمونږ دپاره داسې نېکان خلک مقرر کړه او د خپل طرف نه دې مددګاران راولېږه، یاالله چې زمونږ مدد وکړي، ګورې مدد به څوک کوي، چا چې د جنت دعوه کړې ده، څوک چې دغه لمونځونه کوي، ګورې څوک چې دغه روژې نیسي، څوک چې دغه حجونه کوي، ګورې او څوک چې دا زکاتونه ورکوي، څنګه تاسو په دین اسلام کې په دې څلور خبرو ډېر ښسته عمل کوئ، او ډېر په نقدو پکې عمل کوئ لېکن چې کله د جهاد مسئله راځي مونځ ولې کوې قرآن کې یو ایت راغلی چې الله فرمایي واقیمو الصلاه زکات ولې ورکوې ځکه قرآن کې الله فرمایي وآتو الزکات لکه څنګه چې دا ایتونه دي ګورې په قرآن کریم کې هغه لږ دي او د جهاد په باره کې الله رب العالمین ګورې بار بار فرمایلي دي ګورې او ډېرې فرمایلي دي چې قاتلوهم الله فرمایي جهاد وکوي وما لکم لا تقاتلون الله فرمایي ولې جهاد نه کوئ د الله په لر کې ستاسو څه عذر دی ګورې قسم به الله علمو ستاسو به څه عذر دی د الله په دربار کې کومه بانه ده چې تاسو ګورئ د الله رب العالمين د حساب دپاره تياره کړې ده دا مدرسه يا دا جومات يا په دغه ځای کې درس او تدريس ګورئ دا څه عذرونه نه دي ګورئ عذر هغه دی چې شريعت ورته عذر ووايي نن الحمدلله دلته ګورئ علما کرام خلک راغلي دي ښايسته ښايسته زندګيانې هغې چې کوم دی قربان کړي د الله دپاره ګورئ د ډېرو په څو ځایونو نه چې کوم دی راغلي دي د هغې ولته درسونه مو د هغې ولته جوماتونه مو د هغې ولته تنخواګانې مې او ډېر ښايسته ژوندونه وګورئ قسم به الله ښايسته ځوانانې وې خو د الله دپاره قربان کړي ګورئ دا ولې؟ د دغه ایتونو د وجې نه ګورې چې دا ایتونه یې لوستي دي ګورې هلته یې نه دي پرېښي ګورې د دې ایتونو د وجې نه چې په دې باندې ایمان راوړی دی نو لکه څنګه چې بل ته مونږ او تاسو لګي او د الله لپاره ګورې په خپله په دغه ایتونو باندې عمل وکړئ که نه قسم په الله ګورې سبا به ستاسو دا حالت یې الله فرمایي کله چې ملایکې د دغه خلکو نه ګورې ساه اخلي ان الذین توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم چې په ځان باندې ظلم کړی دی ظلم یې ولې کړی دی هجرت یې نه دی کړی د الله په لار کښې نن چې د هجرت مسله راغلې ده ستا د کور پرېښودلو مسله ده ستا د وطن د پرېښودلو مسله ده ستا د یو جومات د یو مدرسې پرېښودلو مسئله ده نن چې د هجرت وخت راغلی دی او ستا یو څو روپۍ پکې چې کوم دی هغه پرېښودل دي نن ته دې ته چې کوم دی نه تیارېږې نو الله فرمایي دا ظالمان خلک دي ګورې په خپل ځان باندې ظلم کړی دی نو ملایکې به ورته وفرمایي چې فیما کنتم ولې مې هجرت نه کوو ستاسو څه عذر و څه وجه وه ستاسو دپاره ای علماو ای نیکانو خلکو چې تاسو ته ګورې مختلف القاب ویلی کېږي او تاسو به خوشحاله يئ په دې باندې ښه خلک يئ ګورئ مونږ يې تاسو ته ګورئ د دې وجې نه يو چې الله دې له نور هم عزت درکړي قسم په الله ستاسو د عزت دې ځای چې کوم دی هغه دا دی راشئ دا دعوتونه وکړئ ګورئ خو په ازاده فضا کې وکړئ راشئ د الله رب العالمين دا دين چې کوم دی بيان کړه خو عملي بيان کړه قسم په الله ته به سحر د قرآن کريم د آيت ترجمه کې غرمه کې به ته په هغې باندې چې کوم دی عمل کې انشاءالله ته به غرمه کې چې کوم دی د قرآن کريم د آيت ترجمه کې او ماښام کې به په هغه باندې ستا عمل راځي چې الله فرمایي جهاد وکړئ انشاءالله تاسو سره به د جهاد ټول اسباب موجود دي دلته هر څه شته دی، ته به د الله په لار کې جهاد کوې، لېکن هلته پراته خلک دا خبره نه شي کولی، هلته څه محدود اسلام بیانېږي، ګورئ! د کفر د تسلط لاندې تاسو به د هغه نه په وېره کې مې چې هلکه دا دی راته استخبارات ولاړ دی او هغه دی، چې داسې خبره ونه کړم چې د دې حکومت خلاف یې چېرته مې را وننسي، جېل له مې وانه چي، مدرسه مې خرابېږي، نو قسم په الله چې بیا هلته ګورئ ذلیله پراته یې تاسو، او بیا ځان لتو کاڼی تو کوی ګوره او په ځان باندی به ګوره بیا لعنتونه وایی چی دا کار مونږ ولی کوو نو مخکی نه درته مونږ دا خبره کوو چی رمولی کو ګوره او قسم به الله مرګ درباندی را روان دی نن یی که سبا یی ګوره ډیر خلک هلته ګوره ساګانی ووتلی او دا مجاهدین الله ورته دلته ژوندونه ورکړی دی نو دا حال ګوره زمونږ او ستاسو ټولو دی او چی دا درته ویلی کیږی چی فیما کنتم ولی مو هجرت نه کوو نو قالو کنا مستضعفین فی الارض دیو به دا عذر کوي چې یاالله موږ خو چې کوم دی کمزوري موږ هجرت نه شو کولی ته څه کمزوری لاس خوله دې نشته دی ته ماشوم یې لار درته نه ده معلومه معذور یې ته چې کوم دی کوڼ یې ته ړوند یې ته څه معذور یې ستا څه عذر دی قسم به الله که هېڅ عذر یې کولی د الحمدلله د هر څه نه برابر یو او د هر څه نه چې کوم دی پوره یو لا راته معلوم یې دي داسې ځوانان داسې مجاهدین لا تېر کړي دي چې ډېر اسباب الله رب العالمین هغو ته ورکړي زمونږ او ستاسو راتګ دلته ډېر اسانه دی د داسې عذرونه نه دي او بیا به ورته دا خبره کېږي چې الم تکن ارض الله واسعة د الله ځمکه ګنې پراخه نه وه ولې هم پکې هجرت نه کوو فاولئک مأواهم جهنم الله فرمایي د دې خلکو ځای جهنم دی ګورې وساعت مصویر او ډېر بد ځای دی ګورې قسم په الله زمونږ او ستاسو ورتګ الله ته دی تاسو خپل الله ته مخ ګورې چې تاسو په کوم څه باندې دغه ځای کښې راځی ګورې تاسو کوم څه ستاسو هغه زړه کښې پراته دي چې تاسو اطمینانه کړي او تاسو داسې مطمئن او بېغمه ژوند ته کوم دی تېروئ قسم په الله نن کوم ظلم نه دی چې ګورې د مسلمان سره نه کېږي او ستا په خوا کښې کېږي ګورې هر ظلم ورسره کېږي، ستا د اسلام بې عزتي وشوه، ستا د قرآن بې عزتي وشوه، ستا د پېغمبر بې عزتي وشوله، ستا د الله پسې چې کوم دی کنځلې کېږي ورې د هغه سره شریکان جوړېږي او ستا په خوا کې دا کارونه کېږي نو کوم یو شیز دی کوم سبب دی چې تا به د الله په لار کې راوچتوي او ته به چې کوم دی د الله په لار کې جهاد کوې دې نه ور خوا به بل کوم ظلم کېږي بل کومه ناروا به کېږي بل کومه استهزا به کېږي ستا د دین پسې په دې یو باندې مونږ غیرت ونه کړو نو د الله ته به زمونږ او ستاسو ګورې څه عذر د الله لپاره ګورې مونږ دا خبرې درته کوو چې ټول راپاڅېږئ او د عزت ژوند ته چې کوم دی راشئ د غیرت ژوند ته چې کوم دی راشئ نو دغه سنګرونو ژوند ته چې کوم دی راشئ او سرلوړي ژوند ته چې کوم دی راشئ نو الله رب العالمین به هم دنیا ستاسو ښایسته کړي هم به آخرت هم به دلته خوشحاله هم به آخرت کښې ګورئ او غټه مسله زمونږ او ستاسو د آخرت په باره کښې ده چې الله ته خپلې غاړې چې کوم دی خلاص کړو قد عزمنا قد عزمنا